مننه دا غبل لیک ملا قادر جان او ملا غلام رسول را لېږلی پوښتنه کوي وایي که چېرته یو سړی بې ضرورته یعنې کوم عذر هم ونه لري په قصد سره لمونځ قضا کړي آیا د دغه لمانځه قضا بیا را کېدلی شي او که څنګه حضراتو حتما به دا لمونځ راګرځي یعنې قضا یې د هغسې فرض عین ده لکه هغه بې اختیاره چې د ده څه قضا سوی یو سړی د دې لمونځ نه قضا شي یا مجاهدین په حالت کې د حرب دي له کافرو ظالمو سره مشت ګریوان دي لمونځ نه پاتې شي دا به راګرځي نو دغسې فاسق و ناروا چې عمدن د لمونځ قضا کوي د ده په ذمه کې هغه فریضه پاته دا زموږ کتابونه د فقاهت او علم اصول او خصوصا مسلم الثبوت هغه کې راوړي وای فوات او تفویت بلا فرق په دا معنا چې بیا اختیاره یعنې په یو عذر دا لمونځ دې پاتې سي په خپل وخت کې ادا نه او تفید دا معنا چې دغه فاسق ناروا دا راولاړېږي عمدا دغه لمونځ نه کوي نو هغه سړی چې سره د عذر دی دغه سړی چې بې له عذر دی لمونځ یې پاته سوی دی یا یې پرېښوولی دی دا قضا د لمانځه پر ده فریضت حتی په حال کې د نزع چې هغه زکندل شروع کیږي او هغه زر منځونه یا یو لک منځونه چې د ده پر ذمه پاتې وي نیوي کړي په هغو ټول مکلف دی مأخوذ دی په دغه وخت کې د زکندل که دی وخت د ادا او د قضا نه لري او خو مخکې درلود ولې دا تقصیر کاوه ولې دا لمونځونه په خپلو خپلو اوقاتو کې نه کول حضراتو نو د دغه سړي قضا سته قضا هغه څه باندې فریضه ده نو که مو لمونځونه عمدا قضا کړي دي هغه به هم راګرځوي او که بې اختیاره په عذر در څخه پاتې سوي دي هغه به هم راګرځوي دواړه قسمه قضا لري والسلام